او وصیت غت عند فراقه په وخت جدا والی داغه کې لسفر د پار د سفر و غیره او د غیر سفر والدعاء له او غل دعا کول وطلب الدعاء منه او داغه د دعا مطالبه کول